زموږ اورېدونکو محمود خان، حاجي محمد، عبدالغني، جمعه خان، عبدالرزاق، جاوید ته لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې، په جهاد کښې د مور او پلار اجازه شرط ده او که نه؟ که مور او پلار اجازه رانه کړي زموږ جهاد څه ډول دی؟ حضراتو! جهاد په بعضې اوقاتو کښې فرض کفایي وي، دا هغه وخت دی چې اقدام د دار اسلام پر دار او وطن د کافرانو کېږي. او یا کافران مرتدان ظالمان راسي یو کلی مشغول کی یو تاړه د اسلام مشغول کی او په هغه نږدې کسانو یې دفاع کېدلای شي نو پر دا نورو مسلمانانو فرض کفایي په هغه وخت کې نو د مور و پلار اجازه غوښت غواړي او پاته په هغه تارخ کې چې جهاد فرض عین وګرځي وطن ظالمان کافران مرتدان ونسی او اشغال کی هغه کسان چې په جهاد کې ولاړ وي په هغوی دفاع نسوای کېدلی بیا نو حضرات مرتبه د فرض عین ګرځي لکه په دا نن تاریخ کې چې ظالمان کافران د دنیا دا متوجه دي بعضي حصې د افغانستان يې مشغوله کړي دي او ظالمانو کافران د دنيا هغه يې کومکونه کوي يا منافقين د ايران هغه ورته ولاړ دي دا د صغې بچان هغه يې کومک کوي يا د مسکاو مسکاويان او د هغه ګاو پرست هندو اندوان نور ظلمو کافران د جهان د امداد کوي هغه کسان چې په جهاد کې ولاړ دي په هغه يې تنها و تنها دفاع نشي کېدای نو بیا فرض عین ګرځي په دغه وخت کې چې جهاد فرض عین سي حضراتو بیا نو هر کتاب د فقه شریف راوړي وای فساره قسم یو صلات دا جهاد داسې لکه لمونځ او روژه نو حضراتو تاسو فکر وکړئ تاسو یو څه سوچ وکړئ د ځان سره قضاوت په خپل وکړئ آیا لمونځ د مور پلار اجازه غواړي یا روژه نیول د مور پلار اجازه غواړي که مور و پلار فرضاً دونه بې دینه، بې ایمانه، بې اسلامه، لامذهبه شي چې و اولاد ته وایي لمونځ به نه کوې، روژه به نه نیسې، ایا دا اولاد به د دغسې ظالمانو مور و پلار په قول باندې کوي؟ لالالالالا! مسئله داسې نه ده. نو لمونځ او روژه هغه پر هیچا توقف نه لري، د مور و پلار اجازه نه غواړي، نن ورځ جهاد هم دغسې دی، که د مور و پلار اجازې ته نظر وکړي، نو د هیچا مور و پلار نن اجازه نه کوي غالبا بیا به دا جهاد معطل پاتې بیا به وطن د کافرانو د ظالمانو د مرتدانو په لاس کې لویږي بیا به دا زموږ دغه اسلام د مابینه ځي بیا به نه اسلام پاتې وي نه به ناموس د چا پاتې وي نه به وطن وي نه به جایداد او مال وي هغه د ترکې تاریخ به وي هغه زاړه خلقان او پرچمیان هغه د مسکو بچان د هغو قدرت به یې بېرته به اسلام د مابین ځي العیاذ بالله خلاصه همدا چې په دا نن تاریخ کې په نن جهاد کې د مور پلار اجازه دا نشته والسلام